دی پوښتنه کوي، وایي که د روژې په میاشت کښې یوه ښځه پر کوشني باندې ناروغه شوه او روژه یې ماته کړه، شرعي حکم یې څه دی؟ حضراتو دا مرض مطلقا مبیح د افطار دا خلاصه داسې مسله لیکلې ده چې یو زنانه پر ایال ناجوړې شي دا روژه وخوري نو که په دغه ورځ کې ایال پیدا شو په نفاس کې نو روژه که دا نه ماتي نې خورې په غړې په بلې حتما یې او فرضاً د ورځې ناجوړې شوه اما په شپه کې ماښام لنډه شوه بیا د بیدې محل هغه د ورځې چې دې روژه ماته کړې ده له کفارې څخه خلاصه شوه ولې خو دا ناجوړي پر دې درد راغی دا ناجوړي په ځان کې اباحت راولي هغه د روژې خوړل دا مباح او روا ګرځي حضراتو دا زموږ فقها راوړي علم اصول هم راوړي د حسامي په آخر کې راځي د نور الانوار په آخر کې راځي وایي که یو سړی وي دی را ولاړ شي دا نیت کړې روژه چې د شپې نیت کړو سهار یې روژه نیولې ده پر لس بجې عمدن ډوډۍ وخوړه چای وخوړې خو روژه ماته سوه کفاره واجب سوه نو په دغه ورځ کې په مازیګر کې که دا سړی مسافر شو د هغه کفاره نه خلاصي او که د دغې ورځ چې د رمضان ورځ د شپې تراوی کړي پیشلمه کړي دي روژې نیت کړې ده سهار پر لس بجې پر یولس بجې پر دولس بجې د هغه ډوډۍ وخوړه یو سد د ځان مور کړي روژه یې ماته سوه کفاره باندې فرض سوله اما د دغې ورځې په مازدیګر کې دا سړی مریض ناجوړی سو هغه ناجوړی ور پیوش سو یعنی چې هغه اباحت افطار را هغه کفاره د مابین چې دا کفاره خلاصېږي قضا به دا سړی هنوز راوړي یو قضا پر ده باندې شته حکمت پکښې دا دی حضراتو که روژه ماته کړې بیا مسافر شو د کفارې نه شو خلاص او که روژه وخوړه په مازدیګر کې ناجوړی شو د کفارې خلاصېږي هغه سفر د ده په اختیار نو دا اختیاري عمل هغه د ده کفاره نه شي غورځولی ولې مسافر کېږي که دواره مسافر روژه وخوري خو اما چې په مازیګر کې ناجوړی شو او مریض شو هغه مرض غیر اختیاري دی د ده په قدرت نه دی دا غیر اختیاري عذر چې راغی هغه د ده جنایت هغه کې تخفیف راوستي هغه کفاره د مابین ولاړه نو دغه زنانه چې دا درد ورته پیل شو د ولادت روژه یې وخوړه ماتې کړه کفاره خو نشته او قضا د روژې خو هغه شي پر دې باندې شته نو دا ورځ ده که سبا ده که بل سبا که په دا ورځ کې د دې عیال وشو که په شپه کې وشو هغه قضا د وجوب هغه سره راوړي والسلام